ورته ووایه، که پلرونه مو، زامن مو، وروڼه مو، مېرمنې مو، خپل خپلوان مو، هغه مالونه چې ګټلي مو دي، هغه سوداګري چې تاسو یې له سړېدو وېرېږئ او هغه کورونه مو چې ډېر یې خوښوئ تر الله، رسول یې او د هغه په لار کې تر جهاد کولو درته غوره وي، نو بیا تر هغه صبر وکړئ چې الله خپله فیصله درته راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د قیامت په ورځ به له ټولو سترګو څخه اوښکې روانې وي مګر درې سترګې به هغسې نه وي هغه سترګې چې په دنیا کې د الله تعالی له ویرې اوښکې تویولې هغه سترګې چې په دنیا کې د محارم الله څخه راګرځول سوې وې او هغه سترګې چې په جهاد کې د دشمن څار ورباندې سوی وي مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي کله سپوږمۍ نن سېشنبه د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې نویشتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له شپاړسمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه اسملي اسهر کلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د غزني ولایت په مرکز کې څلور ټانګونه ویجاړ اتلس تن عسکر مړه او ټپیان شول د هلمند ولایت په ګرمسیر کې درې شوبلې ویجاړې یولس مزدور عسکر قتل شوي په پل خمري کې د دښمن بریدونه په شا وتمبول شول او جګړه لا هم دوام لري د فرا ولایت په مرکز کې پوسته فتحه د قماندان توفیق په شمول پنځه تنه پولیس قتل ګڼ مهمات ولجه شول او یوه اربکي قومندان په غور ولایت کې دوه تنه ملکي خلک په ډیر وحشت سره شهیدان کړي. اوس هم بشپړ خبرونه د غزنی ولایت په مرکز کې څلور ټانګونه ویجاړ اتلس تنه عسکر مړه او ټپیان شول تیر ماخستن شاوخوا نه بجې د غزنی ولایت مرکز اړوند ارزو سیمه کې په تیریدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو کارن د ناڅاپي برید ترسره کړ د معلومات له مخې جګړې نږدې دوه ساعته دوام وکړ او په لړ کې د دښمن څلور ټانګونه ویجاړ چې د یوه بدنه لا هم د جګړې په ډګر کې پرته ده اووه تنه عسکر ووژل شول او یوولس تنه نور ټپیان شول په جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی د هلمند ولایت په ګرمسیر کې درې شوبلې ویجاړې یولس تنه مزدور عسکر قتل شوي د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د خرکو او جګروم سیمو ته پرون دوهمه ورځ بیا ګڼ شمېر مزدور عسکر، پولیس او سنګوري اربکیان د یرغلګرو د هوایي ملاتړ په مټ په شوبلو او موټرو کې د عملیاتو په موخه راووتل چې د مجاهدینو د وسلوالو بریدونو او د خښ کړای شویو ماینونو له چاودنو سره مخ شول. تر دې مهاله د دښمن درې شوبلې د خښ کړای شویو ماینونو په مټ ویجاړې او پکې سپاره مزدوران ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز یوولس تنه مزدور عسکر په مخامخ بریدونو کې د درازکوپونو په مټ وژل شوي دښمن اوس هم په سیمه کې راحصار دی او هیڅ پرمختګ نه لري په دې اړه نور جزیات به وروسته خپاره شي د یاد ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالۍ اړوند د حاجي تور د پمپ په سیمه کې بیګا شپه پنځه بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې اووه تنه مزدور پولیس مړه او ژوبل شول په پیښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي همداراز د یاد ولایت د سنګین ولسوالۍ او ګرشک ولسوالۍ ترمنځ د دراهي په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک بیګا ماښام اووه بجې د مزدور دښمن په امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او پوسته یې ویجاړه شوه. همداراز له دښمن څخه یو راکټ، یو ثقیل، درې کارمولي ټوپکونه، یو ګایز او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي، مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. او یو بل را رسېدلی خبر وايي چې د ناوي ولسوالۍ اړوند د حاجي جنګ اغا په سیمه کې پرون سهار اته بجې د تکتیکي ماین په چاودنه کې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یادې ولسوالۍ اړوند د نمرو په سیمه کې پرون مازیګر ناوخته دوه تنه مزدور سنګري اربکیان د کمین په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شول او یو بل خبر وایي چې د ګریشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې بیګا ماښام اووه بجې د اسلامي امارت دوه تنه نفوذي مجاهدینو د مزدورو پولیسو په پوسته کې په میشتو پولیسو د ټوپک شپېلۍ راواړوله په دې اتلوړ برید کې دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول وروسته دواړو نفوذي مجاهدین د دښمن له یو ثقیل یو راکټ، څلور کلاشینکوپونو، یو چریکي هاوان سره تر مجاهدینو روغ رمټ راورسېدل او د ګرېشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو په سیمه کې پرون سهار نهه بجې درې تنه مزدور عسکر د درسکو په مټ وویشتل شول چې یو یې ځای پر ځای قتل او دوه نور ژوبل شول او له یاد ولایت نه یو بل رارسېدلی خبر وایي چې د ګرېشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د سنګین دوراهۍ په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک پرون غرمه دوولس بجې دوه تنه مزدور عسکر د مجاهدینو د وسله وال برید په ترڅ کې وویشتل شول چې یو یې ځای پر ځای قتل او بل ژوبل شو د فاریاب ولایت په قیصار کې پوسته فتحه شپږ مزدور اسکر قتل او دوه تنه ژوندي اسیران شول د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د قزل په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید کې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت شپږ تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه یې ژوندي ونیول شول همداراز په پوسته کې له دښمن څخه یو پنځه میله ایم شپاړس درې عدد امریکایي پیکاوي او ګڼ شمیر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی له یاد ولایت نه یو بل را رسېدلی خبر وایي چې د قیصار ولسوالۍ اړوند د چچکنوي په سیمه کې له مزدورو اربکیانو سره جګړه ونښته جګړه چې یو ساعت دوام وکړ په پا پایله کې پنځه تنه مزدوران ژوبل شول له یاد ولایت نه یو بل خبر وایي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د قپلان په سیمه کې مزدور دښمن پراخ تعرضي بریدونه ترسره کړل چې د مجاهدینو له کلک مقاومت سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته. د جګړې په پایله کې دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په شا وتمبول شو. د فراه ولایت په مرکز کې پوسته فتحه د قومندان توفیق په شمول پنځه تنه پولیس قتل ګڼ مهمات ولجه شول. د فراه ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه د همدې ولایت د دوهمې حوزې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت د قومندان توفیق په شمول پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول همداراز د دښمن یو رینجر موټر سوځول شوی پنځه کلاشنکوپونه یو بم افغان یو چلتر ټوپک او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلي د یاد ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د بولندي په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدورو پولیسو په امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې یې دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی او یو بل خبر وایي چې د فراه ښار اړوند د شمالګاه په سیمه کې پرون سهار لس بجې دوه تنه مزدور پولیس د درسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. یوه اربکي قومندان په غور ولایت کې دوه تنه ملکي خلک په ډیر وحشت سره شهیدان کړي. د غور ولایت د دولینه ولسوالۍ اړوند د خواجګان په سیمه کې د اربکیانو یوه وحشي قومندان په رامرز دوه تنه ملکي وګړي په ډیر وحشت په ډبولو سره په شهادت رسولي نوموړي دا وحشت له کوم جرم او تحقیق پرته ترسره کړی چې له امله یې د سیمې د خلکو د ګوډاګۍ ادارې او مزدور اربکیانو په خلاف غوسه راپارېدلې قومندان فرامرز لومړی دا دواړه خلک په دې جرم چې ولې له ده سره همکاري او کومک نه کوي په وهلو ډبولو سره په شهادت رسولي د اربکیانو پدیده چې د امریکایي یرغلګرو له لوري په ملکي خلکو تپل شوې د دوی له لورې یې یوازې د همدې ډول وحشتونو او جنایاتو ترسره کولو لپاره اکمالات کیږي ځکه امریکایان له دې ډول حالت نه خوندونه اخلي د خوست ولایت په علي شیرو کې موټر ویجاړ څلور تن عسکر ووژل شول پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د خوست ولایت علي شیرو ولسوالۍ اړوند ببرک تاڼې سیمه کې د کمپاین عسکرو په موټر د مجاهدینو له لورې د ځای په ځای شوي ماین په مرچ چاودنه وشوه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې موټر په ټولیزه توګه ویجاړ څلور تن عسکر ځای په ځای ووژل شول. د کونړ ولایت په سرکاڼو کې په مزدورو پولیسو برید وشو تیر ماښام شاوخوا شپږ بجې د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند ناوې سیمه کې په مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمیر تر دې دمه نه دی معلوم شوی په پلخمري کې د دښمن بریدونه په شا وتنبول شول او جګړه لا هم دوام لري. پرون سهار مهال د بغلان ولایت پلخمري ولسوالۍ ډنډ شهاب الدین اړوند خالزئی سیمه کې د ګوډاګي دښمن له قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. دښمن په یاده سیمه کې له سهار راهیسې دوه ځلې د مجاهدینو په مرکزونو د بریدونو هڅې وکړې، خو هر ځل د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخ شو او بیرته د تلفاتو په لیدلو سره شاتګ ته اړ کړل شو. په نښتو کې دښمن ته دروند ځاني او مالي تلفات اوښتی خو کره شمېر تر دې دمه نه دی ترلاسه شوی دا په داسې حال کې ده چې پرون هم یاده قوه په نوموړې سیمه کې سخته وځپل شوه دوه ټنګونه یې ویجاړ او ګڼ عسکر یې مړه او ټپیان شول په سید آباد کې د مزدور عسکرو په پوسته برید وشو پرون سهار شاوخوا لس بجې د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند د شیخ اباد سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات له مخې د برید په پایله کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، مګر دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د یادې ولسوالۍ اړوند د اونخي درې د پیرونګ سیمه کې امریکایي اشغالګرو د کورنیو مزدور عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشیانه چاپې ووهلې. خبر وايي ګډ دښمن د چاپې په مهال د کورونو دروازې او د خونو کړکۍ ماتې کړي، کورونه یې تلاشي کړل خلک یې سخت ووهل، شتمنۍ ورڅخه غلا کړې او په پای کې یو تن کلیوال چې نوم یې رفیع الله او د پلار نوم یې آصف دی له ځان سره د بندي په توګه یووړ او یو بل خبر وایي چې د یادې ولسوالۍ اړوند د پتنګ سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د درسکو په مټ برید ترسره کړ معلومات ښیي په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو د کندهار ولایت په ارغنداب کې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند سفري قرارګاه په سیمه کې پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله یو تن مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د نیمروز ولایت په دلارام کې یو مزدور اسکر ووژل شو او په بادغیس ولایت کې له مزدور دښمن سره سخته جګړه شوې. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ اړوند د زاړه بازار په سیمه کې پرون سهار اته بجې له هغه مزدور عسکرو سره سخته جګړه ونښته چې سیمې ته د عملیاتو په مخ راوتلي وو. جګړه چې دوه ساعته یې دوام وکړ، په پایله کې دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته مجبور کړای شو. په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی. د زابل ولایت په سیوري کې دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ قتل شول. د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ اړوند د اخوندخېلو کلي ته څیرمه بیګا شپه یوه بجه دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د بلخ ولایت په خاص بلخ کې یو اربکی قتل وسله یې د مجاهدینو لاسته ورغله او د کاپیسا ولایت په نجراب کې یو تن عسکر ووژل شو. د لوګر ولایت په مرکز کې رینجر ویجاړ یو تن عسکر ووژل شو. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د اشغالګرو په بمبار کې ګڼ کورونه ویجاړ، یوه میرمن او یو نارینه ټپیان شول. د راپورونو له مخې پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ د خستک سیمې مزارخول دره کې امریکایي اشغالګرو د ملکي خلکو په کورونو وحشیانه بمبارۍ ترسره کړې راپور زیاتوي په بمبار کې ګڼ کورونه ویجاړ یوه میرمن او یو تن نارینه ټپیان شول دغه راز د خلکو ګڼ شمیر مواشي هم له منځه ولاړل د خبرونو پای